په ميم ساکن کې کله کله غنه کېږي او اکثر په کې هغه نه کېږي. په ميم ساکن کې څلور قاعدې دي، هغه دا دي، قاعده نمبر ايک، هر کله چې په میم مشدد کې میم مشدد وي نو پدې کې با هم په هر حالات کې غنه کیږي او دي او دلته غنه دي زمانی او دیتا غنه دي زمانی ویل کی اما لما حلما دا لکه مثال عما اجرا، په دې میم مشدد کې به په هر حالات کې غنه کیږي دی اجرا به داسې کو هر حالات کې به په میم مشدد او موږ ویل په نون مشدد دې ځان لا قاعده ده او ځان لا تختې ده خو موږ دا د نون مشدد قاعده موږ د نون ساکن سره ولګل د میم مشدد قاعده موږ د میم ساکن سره ولګل نو په دې کې به په هر حالات کې غنه کیږي ځکه د دې تخته سره را بدل نو په هر حالات کې به د دې کې غنه کی ان شاء الله دا سبم ذکر کو قاعده نمبر 2 هر کله چې د میم ساکن نورستو بل میم راشي او د دغه میم ساکن ادغام با سره د غنینا کی او دې ته ادغام صغیر مثلین ویلیش مثالونه چه حرف ساکن لره په حرف متحرک کی داسی ننباستلی شی چه هغه یو حرف مشدد هغه وګرځي یعنی ادا شي قاعده نمبر 3 هر کله چې د میم ساکن نورستو با حرف بارش نو په دغه میم ساکن کې به غنه د اخفاء اخفاء کی او دیتا اخفاء شفوی وای اخفاء حقیقی اشفاء اخفاء شفوی اظهار شفوی دا درې اخفاګانی نو په دغه میم ساکن کې به غنه د اخفاء کیږي او دیتا اخفاء شفوی وای اخفاء شفوی دیتا وای چې میم ساکن د دوانو شوندونه په نرمۍ سره ادا کول او د یو الف په مقدار په کې غنه کول او د شونډو د پرانیستو نه مخکې مخکې حرف با د دواړو شونډو د لمدې حصې نه په سختۍ سره ادا کول. دې ته اخفای شفوي اخفای شفوي تعریم مې درته وکړ چې اخفای شفوي دې ته وایي چې میم ساکن د دواړو شونډو نه په نرمۍ سره ادا کول ګوره مثال لکه يحكم به دا خو مثالونه شو یو درې اوس د دې اجرا او کې يحكم به نور کې بیا داسې اجرا کوي په دې میم ساکن کې با اخفای شفوي کیږي په دې میم ساکن کې با اخفای شفوي کیږي ځکه چې د میم ساکن نورستو حرف با راغلی ده داسي دې انداز کې به دې قاعده اجرا کو دې درې سلورمه قاعده هر کله چې د میم ساکن نورستو د با میم نه علاوه بل حرف راشي نه بای نه میم بل حرف راشي نو په دغه میم ساکن کې با غنه نکېږي او دیتا اظهار شفوی وي دی غنه نه کولو ته اظهار شفوی وي یعنی میم ساکن با د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه خو صفا او ظاهر ادا کی اظهار شفوی ستوي یعنی میم ساکن با اظهار شفوی هغه ستوي میم ساکن با د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه خو صفا او ظاهر ادا کیږي نو دته اظهار شفوی مثالونه انعمتا كنتم خيرا يمدهم پی وګوره د ميم ساکن نه وروسته با او د ميم نه علاوه بل حرف فا راغلی دارنګ نور مثالونه داسي وما صاحبكم بمجنون دا خو ټیک شو خو دارنګي انعمت د نون دارنګي د میم ساکن نو ورستو تا راغلی ده کنتم د میم ساکن نه ورستو خا راغلی نو دلته به غنه نکیږي او دی غنه نه کولو تا اظهار شفوی وای دا سلور قاعده وی اوس د دې اجرا لکه مثال انعمت اجرا په دې میم ساکن کې به غنه نه کېږي ځکه چې د میم ساکن نه وروسته د با او میم نه علاوه بل حرف راغلی دی او دې غنې نه کولو ته اظهار شفوي وایي دا په دې طریقه باندې دا قاعده غزده کړو دلته شپږ په اظهار القرآن کې تختی نمبر چپیس د نون مشدد او د میم مشدد سره خو دلته ما خپل دغه کې چپیس په ځای باندې د وقف قاعدې سبق ذکر کړی هغه ما د نون ساکن د نون مشدد او د میم مشدد د نون مشدد قاعده می د نون ساکن د قاعدو سره ولګل او د میم مشدد قاعده می دارنګ د میم ساکن د قاعدو سره ولګوله خو مونږ دا ویل چې په نون مشدده او په میم مشدد کې دیو په اظهار القرآن کې زما استاد محترم او دارنګې قاری محبور الرحمن صاحب حفظه الله تعالی ورعو الله دی هغه عمر کې برکت واچي هغه زموږ استادان خصوصي استاد او دارنګي د هغه استاد چې قاری عبد الغفور صاحب حفظه الله تعالی ورعو هغه دا قاعده په اظهار القرآن کې په تختۀ نمبر چبیس باندې په نون مشدد او میم مشدد سبق غزان له راوړی دی چې په نون مشدد او په میم مشدد کې او په هر حالت کې غنه کیږي او د هغې ما طریقه وښوله او دې غنې نه کول او د دې غنې ته غنه دې زمانی وایي خو دلته د چبیس په ځای باندې ما د وقف قاعده هغه په خپله قاعده کې تفهیم الطفلان لاظهار القرآن باندې هغه هغې کې ذکر کړی دی الله دی دا قاعده زموږ عملی او نصیب کی د هر ماشوم د هر نوجوان ان شاء الله ډیر خیر او فائدہ به هر ماشوم ته ورسی چې موږ دا قاعده په دې انداز باندې زده کو او دې له وخت ورکو ځکه دا اهم بنیادی سیز دی د قران د پاره چې د اظهار القران قاعده خو ډیر دي په دې اظهار القرآن دارنګي زموږ استادانو ډېر غټ محنت کړی دی دې په مقابله کې موږ یو نوټ هغه لیکل دی او تفهیم الطفلان له اظهار القرآن چې زما قاعده ده د استاد هغه مفاده د استاد هغه افادات او دارنګي د استاد هغه د خلی مبارکي هغه خبرې موږ را جمع کړې دی هغه هم لیکلی دی د کتاب د قاعده شکل مور کړی الله دې دا زمونږ او د استادانو دارنګي دای د نجاز ذریعہ وګرځي ځکه چې دا قاعده چون کې یو درې تختې پاتې دي او ختمیدون کې ده او دا مونږ په یوټیوب په مور کو دارنګي فیسبوک باندې نو د دې نه فائدہ واخلئ او ډیر خیر به تاسو ته میلاو شي قاعدې ډیرې دي خو د دې قاعدې په شانتې قاعده شته نه استادانو محنت کړی دی کوشش کړی دی د هغې بیا هغه